روټي وخړلا آرام وکړو اجتماعي پروګرام وکړو داغه نه پس وتا چاوي خزه ورته وي نو دې غوسه شو چې ګوره تا ما ته الوي چې کله ما کورواله وکړو ما بیا سره دا غوي خیر دی هغه دا لاړ نبی دې مخکې حدیث ته تیر شو کنده کې حدیث نور الفاظ بل طریقې راځي دا هغه چې هغه ته دعا کړو کنه نو د هغه بچینا الله نه بچی پیدا کړو او ټول سو قاریانو د قران لستونکو د قران د پیغمبر دعا د حق پرستو دعا دا ډېر لوی اثر لري یعنی من اولاد عبد الله المولود دا نه اولاد د عبد الله ځکه یو غوسه سفر نه راشي ستړی ستومانه او ډایرک وته د یو غم خبرو کنه پریشان شي نه چې هغه راشي که څوک بیماران مې ټیک ټاک دی هر څه ټیک دی هغه لا ناس نه بابا دا چل شوی دی دا چل شوی دی نه دا نه پوه شو دا خنه ده کینی روټي خوري چې اوس کی برابر شي ها نو بیا او ته ویل پکاري چې مسله داسې شوی ده لا تحدثوا ابا طلحه تاسو م بیانوي ابا طلحه دا د زوی زوی داغه چاغه وفات ده حتا تر دې اكو نه چې زه انا احدثو چې زه بیان کوم چې ما بیان نه کړي خځه وي تاسو وو ته بیان نه کوي قال راوی وای کان او رسول الله صلی الله علیه وسلم فی سفن په یو سفر کې وهیا معه او دا خزه دا غسروا ام سلیم ور سروا د خپل خاون په ملګرتیا کې په سفر کې وا اغه دا چې نبی علیہ السلام په سفر کې روانه وا د خپل خاون سره تلا قافله وکنه خپل خاوند خو په دغه سفر کې د پیغمبر سره وکړه راغه په ام سلیم باندې هغه درد زهد د بچی د پیدائش هغه بچی چې نبی علی السلام ته دعا غوښتي وا فاحتبس علیها ابو طلحه نو ایثار شو داغه ام سلیم سره ابو طلحه ځکه نه زی روانو نو داسې وخت کې خزر ډیر تکلیف هغه سفن نشو کوله هغه سې ایثار شو ها تم دې مور نو حضرت انس او دیم د حضرت ان ام سلیم نو نو خپل مور ورته وی انس ته چې دې بوزا سو پورې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوټي نه تیر کړي آ پورې د خوراک بن زور کوم نه ببل قضا فلما کلا چې سبا شو نو احتملته ما پورته کو ام سلیموی دې ما شوم لرا او فاحتسب یا فاحتسب د امید د ثواب ساتل تلت تختو ککل کېدل او طلوقا د شپې کور ته راتلل المغا درد بچي یو جو پي مقصد دا دی چې صبر یو خوشی دی د صبر میوه دا ده چې هغه صبر وکړو خپل خاوند راځي خوشاله اوساته لکه د غصې په وخت کې ګوره شیطان په بعضو موقعو کې انسان ډیر د تبای لار ته بوزي ایو په دې خادو کې چې کله سړی باندې خادر راشي د فزان نه پوي یو چې کله سړی سره مال او دولت راشي ها یا چې د انسان سره کله عہده راشي دی په ځان نه پويږي نو هغه نه بیا شیطان هغه نږدې دی چې ګډ وډ کی ما ته خلوی سره وزارت دی بادشاہي دی دا لوی افسر دی ها مال د سره ډیر دی خادي ده خوشحالي ده نو دې په ځان نه پوي په دا موقع کې نو شیطان ډیر بد طرف ته بوزي او دویم په وخت غوسه کې چې غوسه شي کنه نو کله کله ټوپک او تمانچې لمنه کې ساده سه حکم ته په ځان پوه نه شو نو دز دز دز دښمنه جوړ شي په نو غوسه شو ما ډېر صبر وکړ ما یې سره غوسه کې لیوانه دا بل زیو ما لکه ورته د خپل موږ ډېر گزاره کو او چې شه د او وه نو به تیری شنو بیا ګوره زمنګ هم بیا قابو نه خبره باري د بداو کو د ته مسو کې سره بیا او ما دا حدیث مخه ته شمه بس کنټرول خیر دی وسره او دو سړی یو بل ته کنزل کولې دو سړو یو بل ته کنزل کولې نبی علی السلام ناستو واحدهما قد احمر وجهه او یو داغینا او یو داغینا سود شو مخدا او پدې کې یو د یو مخ ډېر د غصې د حالت نه تک سور شو داسې سور شو چې وان تفخت او دا جهو رواه ابو داود نقل کړی دی له ابو داود او ترمذی وقال حدیث حسن اویل ترمذی دا حدیث دی حسن وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال ویلی یو سړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته او سینی ما ته وصیت وکا په نفس داغه په اولاد داغه په مال داغه یعنی داغه مصیبت به کله داغه په نفس راځي نفس به بیمار شي تکلیف به داغه په اولاد به راځي بچي به بیمارانی بعد خلک کو چې دې بیمار دې بچي دې کې بس چریغه نه نه دا لوی امتحان دې چې په بچو راشي داغه په نفس راشي او داغه په مال راشي ټول مال ته سوق لوټ کی اولاد مړ شي بیماران شي حتا تر دې یلق الله چې مخاموش دې د الله سره او مالې خطیا نبوی په د باندې سو ګنا اے کډیر ګناونه کړی خود په دې سيزونو باندې صبر کړي او نو د دې سيزونو په صبر باندې الله دا ګناونه به معاف کړي الله زموږ ګناونه معاف کړي صبر الله راکړي رواه ترمذی